أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يقول سمعت رسول الله السلام يقول إنما الأعمال بالنيات متن الحديث تفسير شروع تجزیه شروع څلور جملوتا انما د حصر د پاره هم مستمریږي او د تاکید د پاره هم مستمریږي د دا استعمال په حصر او په تاکید کې دوانو کې حقیقت دی کو یو کې حقیقت دی بلکې مجاز دی ظاهر دا ده چې دا د حصر د پاره دی کتاب الله کې الفاظ سره دی ولا تنزون الا ما كنتم تعملون دا د حصر الفاظ دی اخیر حاصل دې ته راوځي چې د تاکید لپاره دی حقیقتاً خو حصر ته لازم راځي. جمله مصدر کړه په انما باندې د اهتمام د تصحیح نیت لپاره او د اخلاص لپاره مدار د اعمالو شرعاً نیت دی چې نیت صحیح نه وي عمل بدن ملوي اعمال لا پدراغه د دې د وضاحت کو انما تحقیق عمل لفظ یو فعل منوي بعض وی چې عمل فعل یو شی دی او تحقیقی نظر دا دی چې په مابین د عمل او فعل کې فرق دی عمل چې اختیار له داخل یو فعل عام دی عمل کې دوام استفهام ملحوظي فعل کې نه وي عمل کې شمول دی عمل لسانی ته هم شامل دی بدني ته هم قلبي ته هم چې اعمال وی نو اقوال کې داخل شي لکم فی عمل لسانی دی که یې فعل ویلی وی نو اقوال پکې نه داخلېدل د حیوانات او غافال دي په اعمال دي قران کریم کې ذکر یعملون صالحات راځي یفعلون صالحات راځي قصد فعل ته کول د خدای د رضا لپاره دی. مراتب پیژندل غواړي واردات په خلک کې کیږي مختلف خواجی سی په زړه کې خبره تیره شي خواتیر زړه کې ځای ونیسي حدیث نفس نفس په مشوره کوي چې څنګه وکړي هم څو قدرې توجه ته سیواشي اراده قصد حصول شي نیت دا قصد حصول د یو غرض د پاره شي احتساب چې دل ته حیثیت ورکړي ترجیح ورکړي کله چې مرتبه دې احتساب ته ورسیږي به پکې محنت لذت انسان له ورته مرتبه دې احتساب ته نه رسیدلې محنت پکې لذت ته پیدا کار دې تیری تعریف چې کړه سبق او مرتبه د احتساب کې راوي دغه دا تکاس کوي نو په د باندې به دا سفر نه غوي په ده کې ده باندې بیا دا مشغله ډېره محترمېږي، بیا د ده نه ټول مرضونه هېر شي، دا د ده د نفس یو لذت وګرځي، ټول لذات ختمېږي خو لذت العلم نه ختمېږي. په ټولو لذتونو باندې الذ بعلم په دې مرتبه ته رسیدل د ګران کار دی په کویان کې بغیرو محبوس وو جیل خانه به کویو او شاګردان به د کوهي په غاړه باندې ناست وو او د کوهي نه به استاد ورته سبق ویلو. او په کوهي کې به کتاب لیکلو. دا هغه مصنف چې د کوهي کې به مړ شم. دومره قدر دومره احترام دی. انګريزان اگر چې عقيده خرابوي يهود اگر چې عقيده خرابوي خو علمي ذوق لري انګريز په یو مضمون باندې کتاب لیکو بیماش ټیسټ یو کو کینسر یو ډاکټر ورته وي چې ته دومره وخت زنده پاتې کېدی شې. وخت کم و. ده د کتاب په مضمون باندې سوچ وکړ. نو یره په دې دومره دور کې خو زه دا کتاب نشم کامیاب سر ته رسولی. زما مقصد فوت کېږي. اګدمي ملاقاتونو پابندي ولګوله چې زما سره ملاقاتونه پابند شو بند شولو ځکه ټیم زما ډیر قیمتي دی زما وخت کم دی او مضمون اهم دی چې په دې ایام کې دا مضمون پوره کړم خو د علم لذت ډېر عجیب وي دنه تعریف څوک چې د نیت او د ارادې په فرق نه پیږي دا نه پوهیږي اراده خو نفس دی چې قصد کول او نیت کې لوجه الله امر مخالفه په منځ کې نه حایل کیږي جاری مجرور متعلق بالنیات جاری مجرور متعلق غواړي خامخا شوافی متعلق د افعال عموم وي کون ثبوت وجود حصول اعمال چې حاصلېږي موجود کېږي قائم کېږي ثابتېږي په نیت په نیت باندې ثابتېږي حتی چې په اوداسه کې هم نیت ضروري وي احناف او جاری مجبور مطابقی د صحت سره تاجر ثواب سره صحت د اعمال او اجر ثواب د اعمال دا په نیت سره نیت او عمل صحیح شو اجر ثواب ملوي احناف وی د کم شي اثر چې محسوسي کونی تیو کونی اثر به مرتب کیږي ها محسوس نه معقولی پای کې دنه تنابلی ده مون ظاهری طریقې سره مون په دې نه پویو یو عبادت ته ونیت پکې و جو ټیک دا ونیت پکې نه لمونځونه شو. تیمم چې دی ظاهر یې د عبادت نه دی، ظاهر یې د طهارت نه دی. خاوره ده، خاوره خو تلویس راولي، نیت الله ودي اما وضو او درس چه دی هغه په اوبو باندی کیږی الله فرمایی وانزلنا من السماء ماء طهورا په اوبو باندی طهارت چه دی دا شرن طهارت دی عقلن دی تبان دی دیو جنا خو یو څوک او داس بغیر د نیت نو کی نو او داس کی خو تیمم بغیر د نیت نه مون بغیر د نیت نه فرق یو فرضي مسئله کې ښايي بالفرض تغذیه یوسف وبو ته ولیده دا عزای اربعه لام بشلو دا دا دا نه دو طهارت نو یا بی بارانو شو عزای اربعه لا مخلا سنا اخبی سر دا لام دي شروع دا حاف په دې باندې او تاسو د شوافی په نیمه دا د سم او کله زندګۍ کې بچت دا صورت نه راغله نه ودا چا معمول کړی یو فرضي صورت ته په هغه باندې دومره اختلاف دومره درایل قائم کول دا دراسخینه طریقه نه ده صحیح خبره ده دا چې دې دې کې تنبیه ده په امتیاز د نیت صحیحه د نیت فاسده نه نیت د ممتاز که د فاسد نه صحیح ته نقل کړه ډېر اعمال دي چې پاک نه ضروري دي معاملات شلو عقوبات شلو سوک نیت کئی چه دا نیت موقع دا خلاص او دا شیخ و مولا خصوم حدود قائم اول قصاصنا قائم اول سوک پدی کی نیت کئی البته عباداتو کې په اعتقادیاتو کې اخلاقیاتو کې د نیت نه لابدی نه دلته مقصد دا دی چې نیت صحیحه ممتاز کا د نیت فاسده هر شي کې د خې قص اراده او الله باندې او په نیتونو اثر مرتب کیږي نیت نه وو جال یو چا خور کړی دی او چې ولو د پاره کار پکې ونه خطا دا کار چې چاونی دا غش ته کده دا جال چې خور کړی دی دا د ښکار د پاره خور کړی نو خدا جام خو کړو او چول د پاره مقصد پرې کې فرض دې د نیت صحه او د فاسده او محسوسات مخه ترجی اگر چې نیت یې کو نه ډیر امور داسی یی چه نه پاکینه یی خو شوافی هم دا وایی چه او ددی اثر مرتب کیږی زموږ مفتی صاحب کله کله قصه کوي هیک تشکیل هم شو یو راته پنجابی و پنجابی بخپل عمل کاو بلوچستان کې ډوړی تناس پښتنو علاقه یې پنجاب په خپل عمل وکړ ما ته نه سفران چې دې چې کومه حیا نه خلاص کو دا د پښتنو علاقه ما ځان جنګړي ته جوړ بار ته چروتو دې را باندې پیښ ماته یی چی ته منه راکیږه زما قصد اراده نه وه ما ډیر کوشش وکړو خو هغه داسی چلو کښی نو اوس ددغه پنجابی قصد او اراده خو نه وه نو زه به اوس نقد الوضو نه کیږی نه نقد الوضو راغی خو قصد او اراده وه خو نه وه. باید امور کی کاست او اداری ته ضرورت نه وی هغه خپل اثر کوي په دې دې کاسې بیتبع یو بل مسله ده هغه مسله ده چې د جنازو کې کله کله اعلان کی نیت کوي دا ځنه حشرات وي تابعات صاحب د هدايه باج نور ليکلي چې نه دا بدعت نه دی بلکې دا تلفظ بالنيت چې دی متأخر مستحسن ګڼل دی د دې تعلقات د تلفظ بالنیت صدا نفس نیت ته بدعت نه ده حضرات دي کو حشرات دي دی دنې ته د تلفظ بالنیت فرق نشي کولی بدعه څه شی دی تلفظ بالنیت او نفس نیت چې دی د هغه نه خو ناچاري ده لابودي ده دلته خو الفاظ راځي انما الاعمال بالنیات خو دوی ایزانان په فرق پې نشي مراتب ونه پیژني نو د یو په ځای باندې بل ځای غري او اخال کې جمع کې سلی ډیر لري جمع چې شکا سلی په ګډه رسوي د بازار دو څوکیدارو څوکۍ به یې کوله، بیا به دواړه په یو کټ کې پرېوتل، یخني کېدله. هغه یو ګرېده، په ځای د دې چې ځان وګري، هغه ملګری ګراوه. هغه ورته یې وویل، ته ما ولې ګرې؟ ویې لکه دا تی وي او ژوند چې خدای خالق مې ولې په خدای لګي. دا ځانان هم د یو په ځای بل ځای ګري، هغه بدعت تلفظ بندید دی، تاسو واورېدل؟ هغه مې ابن قیم او ابن تیمیه ویلي دي صاحب دې دی چې مستحسن غني مستحسن دې ته ویل کی مستحسن به ضرورت به هم نه پیږي استحسان نه پیږي ایو په کیسټ کې لګېره متأخرین با زنا او تح مستحسن وي موږ مستحسن ګڼو الله ته مو په خدای دې معاف کړي ماته که مردار کړه د استحسان په معنا نه پیږي خرافات کې مبتلا دي استحسان معنا پښتو استحسان نه دي چې خسته غني ده او مزه ورته استحسان یو شی کول د مجبورینه مجبوري څه يي يا قياس خفي ده پکې يا سر يې قوي دی يا تعامل الناس دی اجماع ده پکې وکړه يا پکې آثار دي احاديث دي پکې يا ضرورت مخه تراغه په يو وخت کې ضرورت نه وو نو اوس ضرورت راغی استحسان خپل مرتبه دي صاحب دهره وی مستحسن ذکر دی چې په دې وخت کې مشاغل دي شوی یو کس به نیت نه وي او له ده به دا ښکاري چې ما نیت کړی دی، نو تلفظ توجه وکړي، د توجه د برابرولو لپاره که تلفظ وکړي نو خیر دی، د توجه د برابرولو لپاره وکړي. او د چا چې مشاغل ډېري واقعي چې د هغه باندې خبط راځي ما باندې په خپله دوه ځله خبت راغلی دی، یو وخت چڼیتوب کې او بل وخت بخاري چې مې پړاوله په دې وخت د چڼیتوب هغه چې چڼې ما کې خو رامنې خبرې څه راغلی چې زیپې غږ مې کو خو دې تر ته سپی و د دې سپي نه یېرېدم چې غږ کومه دا سپی اوده دی او راایښېږي نو په ځای د دې چې لیفه راوړی اوس مې هم بخښه ماسپی راوړی او مشاغل دي دي کنه او اوس د بخاری په دور کې مضمون مې ملاحظه کړې ده چې طالبان ته بداس کوم او زه وایم چې په دې کې چند خبرې عام کتاب تجزیه کوم خو دا مضمون مې په ذهن کې دی چې په دې کې چند خبرې دي، اخوا جومات کې اقامت زه کوم، په ځای د اقامت مې ما په دې کې یو څو خبرې خلک حیران شول چې خدای څه دي، خو زر مې اقامت وکړ. او هغه خبره مې ورکه کړه دا قلبي شی د نیت خو تلفظ د دې لپاره دی چې را د ما د نیت صحیح دی کو نه دی به صاحب د هدایت ته مستحسن وای نظری و جنوي چې صاحب د هدایت فقيه دی هغه بدعات پر دي په عبادت مقصودو کې نه څوک عبادت نه غني دا ذریعہ ده عبادت اړه مکوې طرف خدا مو ای چیرې په جنازه کې څوک وي چې نیت کونه دا بدعت دی نیت وای لفظ مو وي اګه اختلاف دی او نیت کوي دا خو انما الاعمال بالنیات دا عمل دی بغیر د نکیه دویمه جمله وانما لامد ما نوا ظاهر کې مفاد د دویمه جملې او مفاد د جملې اول یو دی تعبیر مې څنګه ظاهر کې مفاد مفاد حاصل کوي څه فایده چی دا روسنی جمله ورکوی دا خو مخکنی هم ورکړی دی مخکنی جمله چی هغه هم انما الاعمال بالنیات دی او دا جمله چی دا دا هم انما لامر ما نوا دی مفاد حاصل خو یو ځنې خلک کوئی دا دویمه جمله تاکید د جمله اوله ده که دواړو مفاد یو شي نو خیر دی خو ظاهر دا ده چې فرق شته اوله خبره چې کوي انما الاعمال بالنیات عقل متوجه کوي په اقتضاء د عقل دیمه خبره چې ذکر کړي انما دیم دی مانوا شرعي مرتبه خي عقل هم دا وایي شریعت هم دا وایي یا بد شیو انما الاعمال بالنیات کې علت ته اشاره ده خو فاعل نه دی ذکر انما لامر ما نوا فاعل ذکر شو چې انسان دی بیا به شو چې اول کې حامل بالذات ذکر دی عامل به تبع معلومه ده ثاني کې عامل بالذات معلومه او په ثاني کې تعین د منوی شو د کم شنیت چې کې هغه متعین کا اول کې د اعمال توقف دی په دې دویم کې د اجر توقف دی ثواب بغیر د نیت نه ملایوي په دې کې درېمه جمله وا شاغه مصنف دلته نه ذکر کړی روسته ذکر کړی دا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ده لسما صفحه سوله اختم باب سلون الحديث حال تیجی کرده په دغه کې په دوه حیثیتونو باس دی یو په دې حیثیت سره چې موسنید دا جمله دلته ورند ذکر کړي فمن کان تهیرت الی الله ورسوله فهجرت الی الله ورسوله تر کړي ورته دویم په دې حیثیت سره چې د دغه جملې فی نفسه تحقیق وکړو حدیث جز دی فمن کانت هجرت الله ورسوله چا خدا ویلی چې دا د مصنف نه نسیانن پاتې شوی دا زاوان پاتې شوی دا نو هغه نه یې چې خبره پاتې شي سهوا یا د هغه په کتاب کې روات دي سیو کی یا کاتبین دي سیو کی دریش کال دا کتاب پڑھاو د تصنیف نرستا او دا ته پته نه لګیدل چا په ګرام وی چې ازمن لنفسیب جو خو دا تکبر رانشي چیرې زما دا هجرت چې دی دا الله او رسول ته دی چا دا ویلي چې د شیخ اتباع کړی دی استاد نه چې ویلي دا جمله پکې نه و روسته چې کوم استاد نه ویلي دا جمله پکې و او حدیث کې راځي نظر الله عمران سمع مقالتي فبلاه فبلاه کما سمع څنګه چې اورېدلې او ماغه شانتي ورسول څوک دا شوی چا دا د حرم او اخترام فی الحدیث کړی دی او په دې سره د تنبیه ورکړی دا چې په حدیثو کې با قدر ضرورت با قدر حاجت ذکر کول پکاري او کو باج مذکور شي باج ساکت شي نو خیر دی داغه مذکور نه بخپل مقصد اخلي خیر شرط دا دی چې ساقطه به هغه چې دا غره سقوط ته په مذکور باندې خلل نه دی د څه سقوط باندې کې چې په دې مذکور څوک نه پوهیږي سواد کې عالم الله دې بس خوشتي به ته و هغه ډېر عجیب امتحان راغستا فزان دروي په پرچه کې وی لیکلو چې مولا حسن کې چې قول هو دې دا غن رسول دي ملا حسن کې قول هوی کنه قول خدا ماتین دی به پسوسا ملا حسن سوی نه نه اسم لیکلو ملا حسن کې چې قول هوی دی نه غن اوسه څه شي دی لکه ملا حسن کې یو قول هوی نه ډېر شي قول هوی دی هغه به څه ګپ جوړول دي په بنو دا خرم دا احترام دا اختصار جي دا خو د ترک و جماعي دا د جملې فی نفسی تحقیق فمن كانت هجرته الى الله رسوله فهجرته الى الله ورسوله تخصیص د هجرت وجه وشو اقسام د هجرت د شرط او د جزاء فرق تخصیص د حجاز ځکه وشو چې هر طالب د علم مهاجر دی په جهاد او هجرت کې واقع دی هجرت چې دی ترک شی دی لغوی معنی اشتراکی فرار دی د معصیت نه د طاعت ته بی ذات اوسه د دار کفر نه دار اسلام ته د دار معاصی نه دار طاعت ته دار البدع نه دار سنت ته دا سفر جنتی دنه جلب المتحدی دا ټول جی دی البته سفر د تبرک چې دی هغه مساجد ثلاثه ذکر دي هغه سفر د تبرک کوي مسجد حرام دی مسجد اقصا دی مسجد نبوي دی د تبرکات لپاره د نورو سفرونو سفر کول دی کې اختلاف دی او تبرکات لپاره د دې معنی دا ده چې فمن کانت هجرته الله رسوله فهجرته مقبوله فهجرته مقبوله ځکه د الله په در کې قبول دي او کله د جزي اول د جزي ثاني لفظان فرق نه دي خو معنا نه دي کنه والسابقون سابقون چې فمن کان هجرت الى الله ورسوله فهجرته الى ما هاجر الیه لکه دې دیمه جمله کې هم دغه شانتی ویل شوې فمن کان تهیر تیر دنیا یصيب او امرات یان په حق هیر تو اله ما هاجر الیه تاسو ورې ده دې کې به هم شي داغي جواب داري چې هو المسك ما قررته يتذبو د الله او د الله د رسول نوم چې څومره مقرر کیږي دومره مزه کوي دا ځلې چې چیني فتنې سره مخامخ شي خو واورئ ګوره خندا یې غم ژړا یې غم مشغولتیا یې غم که درته وخندل هم غم دی که درته وژړل هم غم دی که د ستا په مشغولتیا شوله هم غم دی څه په قهر به مخته کوي ښه د سلو کوډونه د زنانو یو فریب دا زیب دی یو فریب زنانه او سل منترونه او د دې را مقصد نه دی چې ځان له وحشي جوړ کړو ولی بل طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوی باندې د شفقت ذکر کړی دی. کږه یا کږه پښتۍ ده. زړه ته هم نږدې ده خو کږه هم ده. نو ځان نه به د رېښمو بېسته جوړه بیا. رېښمو بېسته پېژنې؟ په تورو نه غوڅېږي داسې کلکه وي او داسې نرمه یې د رېښمو بېسته که نه د زنانه فریب ډیری ځکه مستقله ذکر کړه او باج وای چې دا واقع په مهاجر مقیس کې راغلی دا مهاجر مقیس خو د دې کس نوم نه دی معلوم چې دا څوک و چې ام قیس څوک وه چې دې تللی و. یره یوه بله نکته کیدی شي هغه دا چې د انصارو دی لوی ایثارو انصارو انصارو مهاجرو ته دا پیشکش کړی دی زمونږ په زوجو کې کومه ستاسو خوښه وي موږ به دې جدا شو تاسو سره نکاح وکړو بیا ځینې خبره مشهوره شي چې دا انصار ښه خلک دی چې خپل ازواج مهاجرین ته د سپریدي طلاقي نو بنات او خواص ورکوي نو څوک په دې چکر کې نشي چې د زنانو په چکر کې دې مهاجر کی ټیک دا کو هغه در کوي در کوي وي ته ودانې نه کی ظاهر کې اشکال دی ام سلیم تپوس ابو طلحه انصاری وکړو ام سلیم رسول الله صلی الله علیه وسلم محارمونه ده جل قدر صحابیه ده د مالک په نکاح کې او مالک مړ دا کونډه پاتې شو ام سلیم ابو طلحه ته وی مسلمان شه نکاح وکړه ابو طلحه انصاری مسلمان شو اوس دا اسلام څنګه قبول دی دا غي جواب دی چې دا خود شروط د صحت د نکاح نه چې مسلمان شوی نه د مسلم نکاح وسنه سي کېده دا خو علت ترغیب نکاح ته وکولو او شرط پر کولو دا قسم امور چې دا په عبادت او اعتقادیات کې خلل نه واقع کوي لکه بل فرض او تقدیر یو سره تواب کوي وسره خپل مدیون ساری ساری دي کنه نیت کې چې اختلاط راغی اخر کې حاصل لته ما ته دې عبادت ته حکم دی او د دین ابن عبد السلام وی عمل باطل دی واجب دی حاضر امام غزالی وی اغلب له اعتبار دی ونه ته فاسده غالب عمل باطلی کو نو نه باطلی ابن جرير طبري عام محققين وايي چي اتيان په مامور به باندي شوي وي کما هو نو اسقاط د قضا وشو قضا په دې شي نه راځي فاتح قبل ورې دا الله سدي زموږ د هڅو څه کار نشته دی خو کوشش به دا کوي چې نیت صحیح کړي او اتیان په معموله باندې وکړي دا حدیث د انما الاعمال بالنیات او دای سو کو چې نیت صحیح کړي او دای مجموع خبرې او دای سند او دای متن او دای تجیه